بلکل جان نه ختم نه کی خو اصلاح یې وکړي چې کله به سړی غصه کوي او بخل بلکل جان نه ختم نه کی خو دا اصلاح وکړي چې کوم ځای به سړی داسې لاس رتم کوي او کوم ځای به سړی ډېرې فراخې چې کوي پیسې لګوي دارنگی بل شای بل شای نو جو اصلاح دی نفس تا ایو بخکنی دی نفس تا پہ اسلام کی اصلاح دی نفس شتا بخکنی دی نفس آنشتا ځکه ما درته ویلو چې غضب دا په انسان کې صرف صفت زامه نه ده بلکې دغه غضب بیا څه شی ده دشمن په مقابله کې استعمالول بیا دا څه شی ده دا عین مدح ده الشداء علی الكفار رحماء بینهم صرف ترحم خو نه ده کنه چې نه په هر چا باندې ترحم نه نه ورسره دا شدت او غصه او غضب دا به الته وصف ممدوح ده نو دا دومه طریقه چه دا چه اصلاح دی نفس طریقه دا دا دی سعادت مندی دی پارا بہترین طریقه دا ادا په سلو کې تقریبا سل فیصد کامیاب طریقه ده او دې لپاره انبیاء رستول شوی دي اپاتش اولنې طریقه هغه خو دې مونږ په اسلام کې خو بالکل نشتا او مخکې ادیانو کې سنا سه اشارات ورته چو موجود او مونږ په اسلام کې خو هغه بالکل نشتا نه اوس کمال نه چې په یو ګوت کې کینې او بیا وایي چې زله ګناه نه نه معاشره کې به ګرځې او ګناهونه به ځان څه کوي بچ کوي او نور به ورنه څه کوي بچ کوي کنی داسې قلار سهال ته یو جمله درته واچو پکې واچ د هغه کیسه ده چې شیخ کې نور طاقت د ګل رخانو د کتونو شیخ کې نور طاقت د ګل رخانو د کتونو کیناستو په ګټ کې د تقوا بنای جوړ کړه لاړم جماعت ته چې نن ښه حسن وګوره او لاس په مخ کې خود د دعا باندې جوړ کړه اکړې وعده و دراتلو نن د فانی سره او وخت چې کله راغی د سبا باندې جوړ کړه او بس بیا خو هغه کیسه ده چې طاقت نه تر کې هغه یو ګټ کې چیرته چې غلوکی غوندې ناست نو دا خو څه داسې خبره نه ده بس دغه خبره درته بیانوي حاصل مې درته بیان کړه راځو پرونی کسور به باسو زه نن اصل کې غوسه یې غته یم چې هغه تکمیل والا سره زه یې ور مخامخ زه پرون مې سبق نه دی ورته ویلي لږ سره برابر نه او بیا دنیا کیسې کولې چې شش کومونی چې دوره غیر حاضرګانې شروع کړې زه مجبور یم داسې بس عجیبه غوندې حالات سړي باندې بوج غوندې راولي کله چې خو ان شاء الله یغه کې مینه ته استاد او دې ته ګورو نن مو کا پنځمین ته پورواړو خیر د شیخ صاحب اکثر نا وخت راځي دوري طالبانی په کې مفتی صاحب نا وخت راځي شجی گو خدا باب ان شاء الله رسول ته ګورو بس باب توزع الناس فی کیفیت تحصیل هذه السعاده دا باب دا بیان دی تقسیم دی خلقو کے پا کیفیت تے حصول دی دی سعادت کے اعلم په دې خبرې باندې ځان پوه کړه ان هذه السعاده چې دا سعادت تحصل بوجهین دا سعادت حاصلېږي په دوه وجو سره نمبر ایک تحصیل السعاده بالانسلاخ عن الطبیعت البهیمیه حصول د سعادت تا په انسلاخ سره د طبیعت بهیمیه نه چې بالکل د طبیعت بهیمیه د ځان نه نه چې او باسی بالکل د سره نه چه آرا کش کونکی وی لرکوع د احکام الطبیعه لپاره د قیام د هغه احکام لپاره د ادریدلو د احکام د طبیعت چه کوم طبیعت خواهشات چه آ بلکل ختم کی داسې چلونه اختیار کړي و خمود ثورتها او مړول دی اغا تیزی دی دی ادی طبیعت چی کمی تیزی گانی وی داسی چلونه ورسره وکی دونه نفس کشی وکی چی آ بالکل خامی دی کی چکی مړی کی وانتفاء لها بعلومها وحالاتها او اغا مړ کی اغا شغل دی علوم دی دی او حالات دی دی دی دی چکم اغا علوم او حالات دی دی طبیعت اغا بالکل چکی مړ کی ختم کی ويقبل على التوجه التام الى ما وراء الجهات او توجه وکړه سی په طرف توجه تام طرف ته سلام متوجه سی په طرف دی ماوراء الجهاد چی دی جهاد نه کوم بالا صاحب تا هغه ماوراء الجهاد سو شاید من الجبروت هغه دی الله تعالی ذات او صفات کې داس ځان مستغرق کیا نور ټول دنیا و ما فیها نه کته دی چاو کې تعلق کو نه بال بچتا نه کورشتا نه ورشتا هیڅ نشتا بس طریقے سے وقبول النفس لعلوم او قبل ولد نفس نا وقبول النفس نفس اختیار کی حتی یسیر تر دی چی یو سړی داسې وګرځېږي دا لا یخالط الناس چې بالکل خلکو سره ګډون نه کوي ولا يرغب فيما يرغبون اخلق چ ست زړه کیږي د ایغه تن کیږي ولا يرهب مما يرهبون اخلق چ سره یریږي د ایغه نه یریږي بالکل د نفس چکی ختم کی نفس کشی دیتا ہوتا ہے ويكون منهم على طرف شاس اد خلق نه چیرته په بعید ځای کې یا په جنگلو کې چیرته ژوند چکه تیری رهبانیت چوتوي و سقع بعید او آلته چیرته په ناحیو بعیدو کې ټیم تیری وهذا هو الذي يرومه او دا هغه طریقه ده چې قصد کوي د دې طریقې او اراده کوي د دې طریقې المتعلهون من الحکما هغه حکما چې کوم علم الهي حاصلون کی اشراقین اشراقین د خپل صفای قلبی په دې طریقې سره راولي اشراقیین چی کوم ورته وای هغه صفای قلبی په دی طریقې سره راولای او دارنګ دا طریقه دی چا دا والمجذبون من الصوفیه دا دی هغه هغه چکم دی جذب جذب اهل جذب دی صوفیاء دا چا هغه مقصد دو اصحاب الهیام او وجد گنن سی او ډیر غلو په دې کې وکي ا اصلا لګړ ګرځي اسی یو هغه جوړ کړي تماشا نه په دین کې دا شای ان تصوف نه انکار نشته خو دغه سی نشتا او نه موس کې او نه داس کې موس چې تر سي وي هغه تر سي مکی تر سي سچ والمجزمون من الصوفیه نه داسې دین نه خلاف طریقې سره صوفیت دا بیا نشتا فوصل بعضهم غایت مدعا نو بعضی خو پدو کی داسی چی صحیح طریقے استعمال کی او زان نفس کشیو کی نو هغه انتہا هغه غایت ورسیجی وقلیل ما هم زنو کی بکیل ای خدا غلط تو قلیل ما هم خدا سے خلق دیر کم پسو کی ایک فیصدی چرتا وبقی آخرون مشتاقین لها انور طول خلق دغا سے اشتیاق کے پاتسی اغا نور گروپ طامحین ابصارهم الیها چتی سترګی ورته نیولی دی ته چې اوس په څنګه حاصلو متکلفین لمحاکات هیئاتها او دو مقصد دا دی چې تکلف سره هغه محاکات هیئتونو دی کوي او په تکلف سره ځان هغه سي جوړي خدا ډیر ګرانه طریقه ده اصل طریقه د دوما ده وثانیها وثانیهما ادوما طریقه د سعادت حصول آداد ما هو کل اصلاح للبهیمیه چې نه قوت بهیمیه دی وی خو اصلاح دی سړی وکي بی ځایه دی نه استعمالوی ولی دا قوت بهیمیه کله په خپل ځای کې استعمالول نفس کمال نه ده چې شه شینه درته کړي او تا دغسې نفس کشي کړي سپین سپین به ورته ګورې څه چل به کوې نو هلته بیا دغه قوت چې څونه ښه قوت یې درکړي استعمالولی بیا څه دي بیا دا طاقت او د کمال خبره نه ده وبوش نا اصلاح به کوي چې دا غیمه به بل ځای نه کوي بې ځایه او په خپل ځای کې ښه کاملې طریقې سره کوي چې سم ثوابونه دي وشي شاه جی وسانیهما تاسو دا طریقه خوخه ده که هغه بله چې هغه بالکل تبتل والی دغه طریقه مو خوخه ده شاه جی وسانیهما دا فطرت سره مناسبه طریقه ده وسانیهما دوما هغه طریقه ده ما هو کل اصلاح للبهیمیه چې هغه کل اصلاح وی لپاره د بهیمیت والاقامت لعوجها ادی د پاره چې هغه د بهیمیه چې کوم عوج کږي وي هغه نیغه کی مع بقاء اصلها اصل به باقی وی اصل غضب به باقی وی اصل شهوت به باقی وی اصل د نور شي نه به باقي خو غلط ځای به نه استعمال دا نه چې بالکل د سره نه له بیخه وباسي نو له بیخه وباسي کوم کمال دی او چې سبا ته غویمې نه کوي لکه اوس خو ته کولای نه شي وذالک ادادا ان یسعى فی محاکات البهیمیه او دا به څنګه سره حاصلای دا طریقه به سره څنګه حاصلای دا طریقه به دی وای چې سره داسې حاصلای چې قوت روح ربانی روح ربانی چی کومو افعالو کومو هیئاتو کومو اذکارو او د دې تقاضا کوي نو قوت بهیمیه به ته په هغه باندې چې کوي مجبوره یې چې هغې محاکات ترې کوي ولی که تو آئی چی اچھا تا ورطای چی تو با موز نکے ذکر با نکے چی تو خو موز حق نشی ادا کولے نا نا ندی شی ادا کولے توجہ دی نی اول دی صرف اغا چل کئی اغا پریکٹس تی کئی اغا سی دی چی گیر اخیر جی ورو ورو ورو ورو بیدن نفس کی دا شای چی کیر دن نکی جی یعنی قوت بهینیه به په دې باندې سړی مجبور کی چې کم سے کم هغه روح ربانی چې کوم شی نه غواړي چې د هغه محاکات قدر کوي هغه نقل یې کوي نقل یې کوي بیا به یې نقل کوي کوي اخیر به بیا ورنه څه جوړ سي اصل جوړ شي ولې اول نه چېرته په اعمالو کې دونه قوت وي اول نه به صرف ته هغه عمل څه کوي نقل غوندې کوي نقل نو په دې طریقې سره بیا دا شی په زړه کې چې پوخ شي او سعادت حاصلېږي ځکه علما وایي کنه چې د صوفیاو هغه رنګ رنګ کول ځان هغسې رنګ باندې جوړول دې هم چې وي فایده وي او دې بیا خامخا سړي په هغه نفس باندې په هغه باندې چې رادرومي ورو ورو ورو ورو اثر رادرومي وذالک عذاب په دې طریقې سره حاصل ولشي ان یسعا چې کوشش په وکړای شي فی محاکات البهیمیه کې په محاکات تی بهیمیه کې ما هغه شي محاکات پکې قوت بهیمیه با هغه حکایت نر نقل کوي هغه سي صورتونه به جوړي ما هغه شینو عند النفس النطقیه چه هغه نفس نطقیه خواته دی داسی افعال با کئی داسی حیات او داسی اذکار با کئی چه هغه نفس نطقیه سره مناسب وی بالکل دی مثال داسی دا کمثل ما یحاکی الاخرس اقوال الناس بی اشارته لکه هغه یو اخرس سړی چی وی گنگای سړی چی وی چی د خلکو اقوال را نقل کئی په چا سره په اشاره سره نو دارنګ به د قوت بهیمیه د هغه نفس ناطقه ول هغه شیونه اقوال وغیره دا به په هغه عمل جامع کی چه کئی نقل کئی هغه سی چیک سا ټیټ سا تضرع وغیره دا شیونه به چه کئی نقل کئی والمصور او دی مثال داسی دا لکه یو مصور سړی رئیسی او دی نقل کئی احوال النفسانیه من الوجل والخجل دی هغه احوال نفسانیه چه هغه مقصد دا چه خوف تا او شرمندگی دا دا یو مصور را نقل کئ بهیئات مبصرة په هغه هیئات مبصرو سره یوجدها متعانقة مع تلک الاحوال چی هغه ځای میندئ چی هغه دغو احوالو سره چی وی تعانق وی او ورسره ګډ وډ وی ګوره یو هغه مصوری د یوه سړی داسی فوټو جوړ کی چی داسی غمجن ناست دی او متفکر بل وال داسی جوړ کی داسی یو مقصد دا خاندی نو دا سرور او دا غمجنوالی دا شئینا دا خو قلبی شئینا دی دا خو نفس وجدانیات دی لیکن دے پا تصویر سره چکی ظاہر کی کا نکی ظاہر کی نو دارنگ مقصد دا دے چی دا اللہ تعالی طرف تا توجہ او مقصد اللہ تعالی سره لین ملاو کول او دی اللہ تعالی معرفتون دی صفات او دی دغا دا حاصل دا خو یو کیفیات تی قلبیه دی خو لیکن د اعمال چی کوم دی دا به په دی اعمالو سره چه کئ ظاهره هغه اعمال سره نو دیو جنا که یو سړی په ګوت کی کینی چې نه ما خو الله تعالی سره ډایرک هغه ملاو دا په دې سره نه ظاهری دا به بیا د اسلام هغه چې وی خلاف وی روح سره به خلاف شای وی تاسو په دې پوه شو نه نه دا په هغه دی نفس ناطق کول هغه اعمال افعال وغیره دا به په چا سره ظاهره هغه ترجیعاتو سره او هغه ژړا سره هغه داسې نری نری مقصد دا دی چې د ژړا کوي او سګلۍ یې خیژي او داسې د درد ظاهروي کنه درد خو د زړه شی ده خو داسې په طریقې یې ظاهروي لا یسمعها احد الا حزن وتمثل عنده صورة التفجع چی ایسو کی اوری نه مگر چی اوری او د ویختان په وجود باندې ببر ببر شي او دی ور سره غمجن شي هغه ټول هغه صورت ته تفجع چی کوم دی آ دی ده په مخ کی چه سی داسی مستحضر شی هغه داسی هغه جوړ کړی نو داسی دی نفس ناطقی چی کوم هغه ننه شیونه دی هغه به په عمل کی داسی چه ظاهره ظاهره بیا به دی سره مقصد دا دی چی چه حاصل شی سعادت په حاصل شی دا خ طریقه ده ولما اوس دا رسول بعثت کومی طریقې دی پاره شوی ده او شریعت او تدبیر الهی په ټولو احکاماتو کی دی ته ګوری چی عام خلق یی کولای شی داسی نه چی چرته شاز فاز یو نیم سړی هغه اکه دوکه هغه شی کولای سی و اقامت مصالح الدارین او شریعت داسی امور داسی تدابیر تدابیر الہیہ دے باندے بنا دی چاہ داسی کارون خوخی چی پی اغا کی مصالح دی دارین موجودی من غیر ان ینخرم نظام شیئ منہما داسی کار چرت پر شریعت کی نہیں چی دا یو نظام هغه بالکل بېخکني ورسره وشي او هغه لړۍ بالکل ماته شي نه داسې نه دی راغلی شریعت کې چې تاسو به دنیاوي کارونه بالکل نه کو خو داسې نه دی راغلی چې بالکل به دنیا کارونه کو آخرت نه بې پروا اوسو تاسو مادې پر نه نه دواړه دواړه به منځ کې منځ کې څه کوي په طریقې چلای هغه به بالطبع وي بل به چې وي اصالتنې خو نظام به د دواړو یو شی چې روان کړی سره او نظام شیء نظام دی شیء منهما دی دارینو کی و اقتضا نو چکل داس خبری وی ولما کان اقتضا لطف الله ورحمته نو تقاضا وکړه مهربانی دی خدای پاک او رحمت دی خدای پاک دی خبر تقاضا وکړه ان یبعث الرسل اولا وبالذات ويدل علی الاولی باشارات التزامیه او دلالت وکړی چی هغه اولنی طریقی ته چیرته اشارات التزامی طریقو سره اولنی ذکر یی و تلویحات تضمنیه لا غیر او چیرته هسی ضمنا ورته تلویح قدری وی اشاره قدری وی نه نورا وللہ الحجة البالغة تفصیل وجہی تحصیل السعادة دا تفصیل دی وجہینو دی تحصیل دی سعادت کئی تفصیل ذلک تفصیل دی دادا ان الاولی چی اولنی طریقہ چوک حاصل اولی سی انما تتعطا من قوم زوی تجاذب دا آغا خلق حاصل اولی سی چی زوی تجاذب وی چی آغا تجاذب وی پکی آغا مخی میں صورتون دی ملکیہ و دی بہیمیہ درتا خودلی و آغا خلق حاصل اولی سی چا طول مقصد الہیات طرف تا چی وی مائل وی وقلیل ماہم خدا خلق خو دیر کم دی شه جی او شریعت بنیاد خو پدې نه ده چې کم شی دې یو کس حاصل کړي هغه خو دا ده چې ډېر خلک یې حاصلولای شي نمبر ایک بل دا اولنۍ طریقه په چا موقوفه ده و بریاضات شاقه دا په ډیرو سختو ریاضتونو باندې او مشقتونو باندې مشت داسې ریاضاتو باندې چا شاق او مشکل دی په هغه باندې مشت هغه دا مقصد دا چې بنا ده اله به حاصلولای سی چه ښه کلک ریاضتونه به کئ وتفرغ قوی او بلکل به ځان ورته فارغ کئ وقلیل من یفعلها ا تاسو رشتیا وای داسی خلق په دنیا کی ډیر دی نه ډیر کم دی چه هغه ریاضات شاقه وکی او بلکل ځان چه کی فارغ کی وتا نو دا طریقه ډیره مشکله ده بل وانما ائمتها قوم او بل د دی ائمه چی کوم دی دی اولنی طریقی چی کوم امامان دی مقتداگان دی هغه داسی قوم ده اهملوا معاشهم چی هغوی د دنیا کارونه بلکل پریښودی دی نو هغه رشته و یا شریعت خود دی تقاضا نه کوي چې یو دی دارین وال کارونه دی بالکل سایت کې پری دی نه نه هغه داس خلق کولای شي دی هغه دی چې کوم امامان دی اشراکین وغیرہ هغه دی دنیا کارونه به بالکل چې دی پری خود دی الی دا اولانه طریقه حاصله کړی ولا دعوة لهم في الدنيا ښه جی او دو پر هیڅ هغه په دنیا کې نه وي دنیا طرف ته هیڅ توجه او مقصد دا چې دعوت وغیرہ نه ولا تتم الا او بل چې د اولنۍ طریقه په دغه عمل کای نو دې پاره به اول د دومې طریقې به دې اعمال خپل کړي الا نو د اولنۍ طریقه په دې دومې طریقې چې نه موقوفه ده د اولنۍ حاصله ولې د موقوف علیه درجه طریقه ولې نه حاصله او یا یې بیا چې بالکل نه حاصلوي بیا به آخرت نه ګوتې وینځي یوه به پکې رادرومي ولا يخلو من اهمال احدى السعادتين اپ دی اولنی طریقہ دا خالی نوی دی اهمال دیو دی سعادتین نا اصلاح الارتفاقات فی الدنیا یا با اصلاح دی ارتفاقات ہوئی په دنیا کې دا بدن نه پاتې کیږي او یا به اصلاح د نفس په آخرت کی دا به درنه پاتی کیږی او د دومی طریقی کی ارتفاقات کوه دنیا هم ګټه آخرت ګټه دواړه پکی راځی او په دی کی به یو درنه پاتی کیږی فلو اخذ بها اکثر الناس خربت الدنیا نو که اکثر خلق دا اولنی طریقہ اختیار کی تاسو رشتے ویا پا گھٹونو کی چرتا پراتی خربت الدنیا طول دنیا نظام بخراب شی ولو کلفو بها اکه چیرته په دی اولنی طریقه باندی خلق خدای مکلف کړی وای نو کان کالتکالیف بالمحال دا بداس و لکه تکلیف بالمحال او خدای پاک خو تکلیف بالمحال انسان تا نه ورکوي لان الارتفاقات صارت کالجبله ځکه که دا اولنۍ طریقې باندې خلق مکلف وای نو بیا خو به د دنیا شیونه بالکل پرېښودل حالانکه دې طرف ته خو د دنیوي ارتفاقات او په سهولت سره زندګي تېرول دا د انسان فطرت ثانیه ګرځیدلی ده ته اوس وګوره په دنیا کی چا ښه ډیر نیک خلق ته ښه ډیر سهولیات ورته چی دی میسر دی ایر کنډیشنان او تناس خپل وظیفه ورته کیرا کوي اوس نو دا خو د انسان اوس فطرت ګرځیدلی دی ارتفاقات چې دی به وخت سره دغه چې کیږي نو که دا اولنۍ طریقه وای نو بیا خو به دنیا نظام خراب شوی و ټول به په ګټونو کې ناس وای د مصری باندې غرونه بجای بجای ګټونه به ډک وار کانی لاندې به سړی ناس اثر به ډینجاو وظیفې به کولې فهم خاص ورکړی په امور د دین کی د دومی طریقی هغه رهبران داسی خلق دی چی هغه ته خدای پاک فهم خاص ورکړی ده او پوهه یی ورکړی ده په دین کی و ذوو اصلاح او اصلاح وال خاوندان دی داسی نه چی ته په دی دنیا کی اوس وایی چی زه به موټر کی نه ګرځم ځکه هغه اسلاف چونکی موټر کی نه وو ګرځیدلی زه موټر ته نه خې ځا لکه ته به کراچۍ ته به دې پلار ورسېږي ته به دین دعوت پسې کراچۍ ته څنګه ځې چې موټر کښې نه ځې ځه وایي چې نه نه دا دې خپل وخت چې وي دا که حماقت وي حماقت کمکلتوب وي دا چې وي کمکلتوب وي هلکه زه به اوس مقصد دا دی چې یخې اوبه نه څکه پوه شې ولی هلته فریجان نه وه هلکه بېوقوف یې تا باندې خدای نه دي څکلی نو تا باندې دې خدای شل واري نه وڅکي انما ائمتها المفهمون دې ته دین نه وتای دا دین چې خراب کړی دا ټول عمر چا خراب کړی چې چا غلو فی الدین کړی دا دې تشریح به درته داسې حق تشریح کوم د شاه صاحب په زبان چې تاسو به دماغ په دې کولاو سی خو اوس نه روانه ده انشاءالله وخت نه به مخکې ډول نه به مخکې نه غورځو انما ائمتها د دې رهبران څوک دي المفهمون هغه خلق دي چې خدای پاک ورته فهم خاص ورکړی د دومې طریقې ول وذو اصلاح نه د اصلاح خاوندان دي وهم القائمون دا هغه خلق دي چې دو قائمین دي بریاست الدین و دنیا معا دواړه کوي دا نه چې سیاست په نه کوي علما او داسې نه نه دواړه به مونږ ریاست دین دنیا به دواړه مونږ په لاس کې وي دا علما دیوبند دي اوس نن سبا صرف علماء دیوبند چی دواړه کارونه ټینګ نیولی دا هغه د دومی طریقی حاملین دی د ځنی خلقو نه معلومیږی چی صرف غریبان دی اولی جان جوړی و دعوتهم هی المقبوله او د دوئ دعوت دا په دنیا کی مقبول ده د دوئ خلق داسی خبره منی چی څه ووایه و سنتهم هی المتبعه او د دوئ طریقه دا قابل اتباع طریقه ده و ینحصر فیها کمال المصطلحین من السابقین و اصحاب الیمین او په دې کې منحصر ده هغه کمال دی مسترحین من السابقین و اصحاب الیمین هغو خلقو هغه کمالات په دې کې منحصر دي وهم اکثر الناس وجودا ادا اکثر د خلق تی په دنیا کې په اعتبار د وجود سره ها البته ويتمكن منها الذكي والغبي والمشتغل والفارغ اپ دې باندې عمل کولای شي قدرت من دولای شي ذکی هم غبی هم مشتغل هم فارغ هم ټول کولای شي په دین کې ګوره دون فرایض چیرې نه دي چی کاروبار مصروف خلقو باندی بیا کاروبار چه سی بوج شی لکه وروسته دا اوقاتو دی لمانځه فایدی به بیا در ته بیانوم چی دا اوقات دی لمانځه ځکه دغسی پنځه دی چی دی دا مقصد چی کاروبار به هم کولای شی پکی ته او لمونځونه به کولای شی شاه صاحب بیا داسی فلسفه بیان کړی چی څه ووایه روانه ده انشاءالله ډیر وخت واده ولا حرج فيها او مقصد دا دی چی په دی کی حرج نشته په دغی لاری کی وتکفی العبد فی استقامت نفسه او دا بنده دی پاره په استقامت تی نفس کی کافی ده ودفع اعوجاجها او په دی طریقی سره هغه د نفس هغه اعوجاج اکږی دفع کیږی ودفع الالام المتوقعه فی المعاد عنها او دا دی پاره کافی ده چی نفس باندی کوم هغه مشکلات په قیامت کی روان دی هغه دفع کولو پاره دا طریقه کافی ده اذ لكل نفس افعال ملکیت هر نفس پار افعال ملکیه دی تتنعم بوجودها چی دی اغه وجود سره دا بیا خوند اخلی وتتعلم بفقدها اپ اغه نوالی سره بیا ته تکلیف رسیږي اما احکام التجرد اچ کوم احکام دی تجرد دی چی بالکل د بیخکنی وشي او بلکل دا مادې سره هیڅ تعلق پاتی نشی نو هغه خو به اوس نه یی هغه خو به بیا په قبر زندګی کی وی او په آخرت کی به یی نو هغه ته به تاسو او موږ څه کو انتظار کو هغه ټول کمالات سړی اوس نه نشی حاصلولای که چونکه په دې دنیا کی حاصلوی ځان له به تکلیف ورکی نه په دې دنیا کی خو موږ ته خدای ماده راکړی ده نو خامخا به څه د مادې چه وی ضروریات وی پسې چې شاید موږ والي خو غلط ا په هغه قبر کې او حشر کې من حيث لا يدري بجبلتها چې د تبع جبلتن لو الله له اوسنه پته لګي نه ولو بعد حين او رستو به مقصد ورته پته ول اکه تاسو موږ په هغه احوال باندې خبر نه یو نو شاسو چې خیر ده نه دی خبردار خو جهل بسيط تا په بوسي ځکه چې موږ منو چې موږ نه یو په خبر نو دا خو جهل بسیط تا جهل بسیط خو مضر شی نه ده البته چه نه یې په خبره ته وایې چه زه په خبر یم دا جهل مرکب ده په پوه شوې او جهل مرکب مضر شی ده او ځکه شاه صاحب وایي دی هغه شعر درته نقل کوي ستبدی لک الایام ما کنت جاهلا ویاتیک بالاخبار من لم تزودی زمانہ به ډیر واری پتا باندې داسې شیونه راړي داسې شیونه به درته پیش کی چه ته دی هغه نه پوه نه یی ته ورنه خبر نه یی هغه زمانه به یی درته وښایی و یاتیک بالاخبار من لم تزود یا تاته به خبری داسی خلق راړی داسی چه تا به ورله څه توشه نه یی ورکړی هغه خبری به درله راړی یعنی زمانه ډیر کله ته سړی ته ډیر شیونه وروښیی حالانکه ورنه خبر به نه یی نو هغه شیونه به بیا په قبر زندګی کی مونږ ته پته لګیږی یا په آخرت کی اوس نه به ورنه خبر نه یو و بالجمله حاصل خلاصه دی خبر دا دی چی انشاءاللہ باب ورسید فالاحاطة و استقصاء وجوه الخیر کالمحال فی حق الاکثرین احاطه کول او استقصاء دی وجوه دی خیر کا نن وال دی کا قبر زندگی کا آخرت دا طول استقصاء کول دا پا حق دی اکثرینو کی چدا محال دا او مونږ جهل بسیط باندې پدې کوي مونږ وایو چې مونږ ته دا ټول شیونه معلوم ندي نو که ته وایې چې دا خو بیا جهل ده خو مونږ وایو چې دا خو جهل بسیط ده والجهل البسیط غیر ضار جهل بسیط ضرر ورکونکی نه ده والله اعلم لږ می زر زر درته وویل خو حاصل می درته وویل لږ تاسو خپله شه مطالعه وکړو خو ما ویل چا پرونی کسور ووزی بس ما دا عادت چی یو ورځ سبق قضا سی دومی ورځی ته به سمه ملا بیا وتتړی سلامی ما زجتا دم حاصله خلاصه یې دا وه چې یو د سعادت طریقه د سعادت حصول اپ دی طریقې سره هم کې دو چې سړی نفس کشي وکړي سعادت خو مو پیژندلی و چې سړی قوت بهیمیه هغه رام کی یعنی تابع کی مغلوب کی او قوت ملکیه یې غالب شي او عقل یې په خواهشاتو باندې چې څه غالب شي دې ته سعادت وایي اوس دا سعادت دا به سړی څنګه حاصلوي نو د دې دوه طریقې آشا سے بیان کړي چې یوه طریقه د دې هغه نفس کشی ده نفس کشی چه نفس سړی مړ کی او دونه سخت ریاضتونه مشقتونه او دونه بوج په نفس باندې سړی راولی او بلکل یې د مادی علایقو نه او د مادیاتو نه او د معاشی ژوند نه او د خلقو سره ګډون نه د هر شی نه دی د نفس چه کی مبرا کی او چیرته په یوه ګوټ کی کینی او بس خپلی چلی چه کئی اوباسی او په دی طریقی سره نفس چه کئی مړی او خلقو سره واده سره بل بچ سره معیشت سره هیڅ قسم تعلق پاتی نشی یوه طریقه آد سعادت حاصلولو دا طریقه وه لیکن شاہ صاحب ویلی وو چی دا طریقه په سو کی چیرته ایک فیصد کامیابه ده او د ننانوی فیصدی پکی تا ناکامه ده او د دی طریقی اختیار کونکی خلق هغه حکما چه کوم د اشراقیین به ؤ دارنګه نور چه د کوم مجذوبین جان بولی او مونږ مقصد دا دی چه مجذوبین یو فلانی یو دا او دئ طریقی تا په اسلام کی هیڅ توجه آور کړی شوی ندا بلکه د مونږ اسلامی اصولو او د مونږ اسلامی قوانینو او ضوابطو دا طریقه چه دا خلاف ده او یو دومه طریقه وه د سعادت حاصلونو چه هغه صحیح طریقه وه چه هغه نفس کشی نه وه بلکه اصلاح النفس وه اصلاح د چا وه نفس وه چی نفس په دغسی برقرار پاتی وی او مقصد دا دی چی دا ټول قوتونه به بحال وی البته سړی به یی اصلاح کئی غضب قوت په پاته یی خو سړی به یی اصلاح کئی چی چیرته یی زه استعمال کړم شهوت قوت به د ځان کی پریښی وی خو سړی به یې اصلاح کړي چې چېرته یې ځکه که استعمال کړو خوراک او د څښاک قوت به پروت وي داسې نه چې جسم دې بلکل ټپ کړی او چې دی ختم کړی دی او دا دومه طریقه دا ممدوحه طریقه وه او دا د سعادت حصول کامیاب ترینه چه ده طریقه ده او دې لپاره خدای پاک انبیاء کرام آراستولي دي.